دی صورت تا صورت المنافقون ویلې کېږي او په دغه نوم باندې دا صورت مشهور او معروف دی او وجه د تسمیه دا دا چې د پاول کې لفظ د منافقون حالت رفیق راغلي دي دیو جن المنافقون حرت رفی کې ویل کېږي اگر چې تقاضا ده چې سورته مضاف ته المنافقین پکارو او چونکه المنافقون مرفوع راغله په دغه وجه دا تمام صورت مسما شو په المنافقون سره او بیا امام قرطبی رحمه الله احکام القرآن کې فرمایي چې تمام صورت مدنی دی مدنیتن فی قول الجميع او دې صورت کې مکی آیاتونه نشته دي او بیا تمام صورت محکم دی ما سوا د یو آیات نه شپږم دی هغه ناسخ دی او او بیا د دې صورت مخکنی صورت سره ربط په یو سو جو هده اول دا چې مخکنی صورت کې ترغیب ال الانفاق هو دې صورت کې اوس منافقین او د الله زجر ورکی چې بخل کوي الله شرارت ذکر کړو د علماي سو اوس دې صورت کې الله د منافقینو شرارت به بیانې بیا داود صورت زجر د منافقینو ته چې بخل کوون کې دی الذين لا ينفقون او بخل دا چې الله په لار کې مال نه خرج کړي بیا خلاصه د صورت صورت کې یو لس آیتونه دي دوه رکوګانی دي 180 د کلماتو تعداد دی 976 د حروف تعداد دی آیت نمبر 1 نه تر آیت نمبر 8 پورې الله د منافقینو اتلس قباحتونه ذکر کړي او دا تلس قباعتونه حقیقت کې شرارتونه دي د اسلام خلاف او هر یو شرارت چې دین یا به لازمی وي یا متعدی وي او بیا نه هم آیات کې ترغیب ال الانفاق ده اور سره به زجر وی زمنن زجر د منافقینو ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاطب راتلل او دا به وی چې مونږ گواہی کوو چې ته د الله رسول یې گواہی کو هغه چې هغه قلبن وی هغه پزړه سره قالو نو دوی نشهدو چې مونږه گواہی کوو اصل کې نشهدو کې شهود دی او شهود مان د حضور راځي حاضر دل او بیا ور سره چې دینو د علم یقین خبرم په نشهدو سره ور کولې کېږي معنا دا چې مونږ حاضرو مې یو او دویم دا چې زمونږ سره کې یقیني شهادت پروت دی چې ته د الله رسول یې دا چونکی سراسر دروغ وي منافقینو علم یقین نو صرف بدنی طور سره او حاضرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې دیو جن الله کریم اخر کو فرمایل چې دا منافقین درو جن دي خان قالو ندوی په جواب نشهدو چې مونږ گواہی کوو انک رسول الله چې یقینا ته د الله رسول یې دا نشهدو چې نو صرف د الفاظ مشابهت ته ها کني ډیر صحابان په لفظ د اشهدو سره مؤمنان ګڼل شي او هغه ته اعزاز ملاو شوی دی د جنت چې دا جنتیان دي دا صرف هغه لفظي مشابهت ته خو نور حقیقت کې منافقین زونه چې دین هغه د لا اله الا الله نه خالی دي والله يعلم انك لرسول الله په دې زمانه نبی چې ته د الله رسول یې د ان خبر باندې لام راغله دې لرسوله او مخکې منک لرسول الله قانون دا چې کله د ان په خبر باندې لام داخل شي نو بیا مکسوره الهمزه وای ان وای ان بنوي په دغه بنیاد په دواړو مقاماتو کې ان راغفا نشهد انک رسول الله والله يعلم انک رسول کنه د نشهد تقاضا دا چې ان ویلې وي ځکه دا په محل د مفرد کې واقع شوی دی او په محل د مفرد کې چې وینو ان نه لیکن دلته کی خبر باندې لام راغله په دغه وجه مکسوره الهمزه وای والله یعلم الله په دې دلته کې علم د الله نه مراد گواہی ده او کله کله علم د الله چې مقام د قسم کې راځي چې الله قسم کوي منافقین خپل گواہی ذکر کړي او په نشهادو په فعل مضارع سره الله دا هو تکذیب کو په اسم فاعل سره لکاذبون پورا دروغجن دي اسم فاعل کې استمرار ته اشاره ده دوام ته اشاره ده چې دا منافقین همیشه دروغ وي ګره چرته اختیار نه وي او دوی چې نشهدو ویلو قالو نشهدو انک رسول الله نافل مضارع کې تجدد او حدوث ته اشاره و په وخت ضرورت د داسې وای منافقین او اصل مقصد څه دی ځان بچکول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د توري نه نو کنه د دو کفر ښکارا شو نو بیا به د تور لاندې راځي دا د منافقینو سیاست خو اعتراض واردېږي چې منافقین وی انک لرسول انک لرسول الله دا خرفتیا دي چې بشکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی ځکه نفس الامر کې مو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی کنه الله څنګه وی چې والله یشهدون المنافقین لکاذبون چې دوی دروغجن دي حالانکه مقوله د منافقینو صدا چې ته د الله رسول یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی ګنه دا خبره خو نفس الامر سره موافق ده د دې دوه جواب دي یو جواب ده چې لکاذبون چې دینوم دا دا دې سره نه لګي چې دوی انک رسول الله بلکې لکاذبون چې دې رستو یو آیات را روان دي آیت نمبر 8 لا یخرجن الاعز منها الازل دا دروغجن پدی کې دي پدی کې دروغجن دي چې دوی لا یخرجن الاعز من الازل چې مونږ عزت مونږ یو مونږ بدا ذلیلان د مدینین او باسو دا کیسه پدی کې دي دغه صورت نازل شوم د دې مبارک کې دي او یا لکاذبون دغه کلام سره لګي چې دوی ان کر رسول الله په دې کلام کې دوی کاذب دي کاذب ذکر دي چې دا گواهی په هغه وخت کې معتبر وي چې کله قلبن وي یو تن پزړه لګیای چې ته د الله رسول یې دا او چون کې لسانی خبره ده او لسانی خبره چې هغه سبب د نجات نه ګرځي ښه نو ما ابتدا کې تاسو ته ویلو چې دې صورت کې الله تعالی شرارتونه ذکر کړي د منافقینو هغه تعالی سو شرارتونو کې لمنه شرارت د کاذبون دروغجن دي منافقین حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافقینو سره قباحتونه بیان کړی دي پای کې یو دا چې کله تاسو سره خبرې کوي نو درو بوي ښه دا منافق کوي دروغجن وي دا لومبنه قباحت شو دا قسمونو په ذریعہ باندې تاسو د توري نزان بچ کی خان دا دویم قواحت شو معنا دا چې قسم کې خو اصل مقصد دا چې او تن قسم خوري دې تعظیم کې د الله د نوم منافقین تعظیم نه کوي د الله د نوم بلکې قسم په ځای د ډال کې استعمالي درم قباحت الله فرمایي فسد عن سبیل الله منشوی دي دا منافقین دا الله دلارینا دلته کې سبیل الله نه مراد اخلاص ته خان ځکه کلمه منافقینو په جواب ویلې ده کمه صرف اور صرف د اخلاص ته چې ځل کې اخلاص نشته دی دیو جنا مفسرین لیکي چې سبیل الله نه مراد اخلاص ده او بیا سودو کې دوه احتمال دي یا احتمال ده چې سودو لازمی دي دو منشوي دي او دویم احتمال ده چې سودو متعدد دي خلق منکی د الله د لارې نه په خپل منافقین دینو د منافقت دعوت چلی خان دا متعدی جرم شوی انهم سا ما كانوا يعملون سرم قباحت الله ذکر کې د منافقینو یقینا بد دی هغه عمل چې دوی کوي هر عمل مراد دی اگر چې موږ ولې نه وي لکه څنګه دوی دا گواهیم قالو نشهد انک لرسول الله دې کې دوی دروغجن دي دا سي موږ کوم دوی دروغجن دي ښه نو ما کان یعملون چې عام دي عمل کا عمل دي اسلام دی او کو د منافقت عمل دی کله اسلام عمل دی نو د منافقت په جمع دی هغه عمل بد شوخه او کله منافقت عمل دی نو هر اعتبار سره بد او بد دی ذالک بانهم امنوا ثم كفروا پنځم قباحت الله ذکر کوي او دا پنځم قباحت چې دینو د مخکنو سلور وانو قباحتونو بنیاد دی درو ولی وی قسمونه په زید ډال کې ولی استعمالین دا الله د لارې نه ولې منع شوی دی عمل ولې بد دی الله فرمایي ذالک دا سرور قباعتنا په سبب د دې چې دوی ایمان راوړل او ثم کفرو بیا انکار کړي د ایمان نه ایمان پسې کفر اختیار کړي دي دلیل دی په دې خبره چې ایمان پسې د کفر او کنو ایمان دی او بیلخه الله ورته کافرانو وی دا پنځم قباحت شو شپغم قباحت الله ذکر کوي فرمایي فتوب علی قلوبهم مہر لګول شوی دی د دوی په زړه باندې دغه مخکنو پنځو قباحتونو په وجه باندې الله ټاپه ولا ګنا د دو پسونو باندې چون کې زړه مرکز د ایمان دی هر کله چې زړه باندې مهر ولګید نو اوس د منافقین زړه ته چې د ایمان نشي داخله دی لکه څنګه د کافر زړه ته ایمان نه داخليږي داسې د منافق زړه ته ایمان نشي داخله دی او هو قباحت الله ذکر کوي فرمایي فهم لا يفقهون دو به هیڅ نه پیږي مخکې ما تاسو ته وځي کې ویلو چې درې درجې دي رومنه درجه چې دین هغه علم ده بیا دویمه درجه چې دین هغه ته درجه د معرفت ویل کېږي سرلومه درجه چې ده هغه د فقاهت ته درېمه درجه د فقاهت اوله درجه د علم دیمه د معرفت درېمه د فقاهت الله فرمایي فهم لا يفقهون دو په هیڅ نه پیږي وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ اتم قباحت الله ذکر کین دنیا دار دي ښا د دنیا په پیسو باندې مستین نو تی چې جوسو ته ګوري دا غټه وړي جوسی به سری سپینی جوسی به همدوم د خوراکونو وکي بدنونه چې دین هغه مخ پورا فربای تاسو به خیال کړئ چې کم سنده به غمې کنه ناخه وخنوي وافر غوخي بګي دغه مثال د منافقینو دی د آخرت نه غافل دي څوک چې د آخرت غم کوي نو دا بدن خړل کېږي څوک چې د آخرت غم کوي نو هغه شوګيري کوي ځکه سورۃ حدید کې ما تاسو ته حدیث ویلو تبرانی په حواله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن الجنة لا ينام طالبها وان النار لا ينام حاربها بشکا جنت داګه طلبګار ود کې دي نشي او دا رنګ جهنم چې دین او داګه نه تخت کون کې چې دین هم ود کې دي نشي حاکم دې آرامونه کوي نو داسې مسلمانانو بدنونه چې دین هغه خړل کېږي ځکه د آخرت په غم کې غم جن وي او کجره مفعول به مقدم دی ضمیر منصوب متصل او تقدیم په داسې صورت کې د مفعول په فاعل باندې واجب وي و اذا رايتم زمان نبی کتو ګوري دا منافقین تو جب کا تعجب کی ما چی تعالی راجسام هم تنید دو اجسام جمع د جسم دم پښتو کې ورته تنوي ښه او دا جسم لفظ چې دی نو دا د عربی لفظ دی اردو کې هم استعماليږي دغه دا بدنونه چې دی نو دا به خفر بفر وای غټ غټ وای سر سپین وای وجدا چې هم دوم د خوراکونه گئی او تمامه سرمایه د دنیا چې دی نو په خېټه خرج کړي چرته په دین باندې د الله په کتاب باندې او په اسلام باندې په فقرا او غربا باندې مان نه خرج کړي دیو جنا د منافقینو جوسی چې دنو په مخه خسته کیږي او په مخه چې دنو غټیږي او پلنیږي دا د آخرت نه غافل خلک مفسرین لیکي چې روحاني غذا له توجه نه ورګي څوک چې خپل بدن له روحاني غذا ورګي داغه بدن وچیږي ښا په مخه وچیږي داغه بدن په مخه متاثر کیږي نو دا منافقین هم دوم د خوراکونه کوي د آخرت نه غافل دي نه دي وجنه خوبصورت خوبصورت لګي او بدنونه غټ غټ لګي اوج دا چې د بدن خوبصورتۍ له ترجیح ورکي حالانکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله کریم تاسو بدنونو ته نه ګوري الله تاسو حسن جمال ته نه ګوري چې ته موټای او غټ یو خوبصورت نو جنت ته وځي او کبه صورت نو جهنم ته وځي نا نا ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله تاسو زړونو ته ګوري چې زړونو کې اخلاص څومره دی او الله تاسو اعمالو ته ګوري بلال تک تورو بد صورت او بیډو لو لیکن جنت یو ګټو ابو لهب چې ډیر خوبصورت و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو او البدایه والنهایه کې ابن کثیر لیکي چې دا ابو لهب چهره چې وانه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لګي ځخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوبصورت و دا غترونه هم خوبصورت و نو تبا په دې شو چې ایمان را نړو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الا اخبرکم باهل النار آیا خبر نه در کوم تاسو ته جهنميانو چې تاسو جهنميانو پیژنئ جهنميان څوک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل عتل جواز متکبر هر پلان خېټه او تلا کس ته لکی چې خېټه بار پتی خوراکي زیاتې کړې دي دوسه غټه ده او وخند دي متکبر ده تکبر کوم کې دي وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وای یقول او کچرتا دو خبرې کوي نو تب وای چې د منافقینو دی خبرو ته ما غوږی خېره ښا داسې پستی پستی خبرې وکړي داسې نرم نرم خبرې وکړي د فصاحت او د بلاغت نه ډکه خبرې چې مخاطب چې ځان تمایل کی او بس وی چې سړی وی چې خبرو ته مې وګه کړي دا چې خوبصورت او خوبصورت خبرې ورته گئی علماء لیکي چې خبرې د منافقینو په دوه قسمه وین یو د دین خبرې د دین خبرې وتا ته نرم نرم کې او حال دا چې عمل به نه کیږي تا ته د دین خبرې کې چې دا خبره ده او دا خبره ده لما تقولون ما لا تفعلون دا وعید منافقین د پاره دی او دویم کولای چې خبرونه مراد د دنیا خبرې دي کوم لکه سورته بقره آیت نمبر 204 کې موږ دغه مضمون تیر شوی دی او سورته روم کې الله فرمایي علمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم من الاخرته هم غافلون د دنیا خبرې چې د شروع کې فضائل بدته وي چې ته ما ورته غوږی خې بس دې لګیا وې کانهم خشب مسندان الله وی حقیقت حال نزان خبر کې د منافقینو د منافقینو مثال دا غلرګي دی چې بار نه ډیر خوبصورت دی لیکن دنه نه وینو خړلې دی ښا دنه نه وینو خراب کړي دی دغه مثال د منافقینو دی ښا ظاهر کې ډیر خوبصورت لګي سر سپین دي او غټ غټ بدنونو والدي لیکن د دوی زړه چې د ایمان نه خالی دي دا وینو ولې دی وینو کان نوم ګویا چې دا منافقین خوشب مسندتن لسم کواحت ته لرګي دي خشوب لرګو ته لګي دا سي لرګي مسندتون چې دیوال ته ودرول شي وي مسندا غلرګي چې ټیک ول اور کړی شي دیوال ته ودرول شي دي بیکار لرګي چې مالک به خبر شي چې دا بیکار دی اول نه خدن نه خېو سٹور کې خېو چې دا د کار لرګې دی لیکن کله چې مالک ته پته ولګی دا چې دا لرګې د کار نه دی نو وی غرزوبا او دیوال ته ودرو دیوال ته نو دیوال ته هغه لرګي ودرول کیږي چې هغه د خیر نه خالی وي کوم ځکه لرګي په دوه قسمه دي یو قسم لرګي هغه وي چې هغه نه ته فرنیچر جوړای کرسي جوړای ټیبل جوړای الماری جوړای د کور د خوبصورتۍ لپاره لرګي استعمالایم نو هغه لرګي بیا د عزت مزه کې پروت وي کتابونه به کې پراته وي چې پای ته جوړیږي نو لپاسه به قران پروت وي یو قسم لرګي دا دی کنه دیم قسم لرګي هغه دی کده دغه کار نه نو په جمی کې تان ګټه کې سوزو لشي تاله پخلم کول شي ستا کمره ګرمول شي دا لرګي هم د کار دی لیکن دا سه لرګي چې هغه وینو خوري او دنه بالکل خالی شي دا خو ډیر بیکار لرګی دی نه په فرنیچر کې استعمالو نشي او نه چې دینو پانګری کې سوزول شي دا حال د منافقینو دی خان چې منافقینو کې اس خیر نشته هر طرف ته به خیری ده مفسرین لیکین خاص کر مظهری فرمایي کان هم خوشبو مسندان بطور تمثيل الله دلته کې فرمایي چې د دوه مثال دا لرګي دی چې کم لرګي دیوال ته جوړې شوی دی بے فیدی دی ظاهر کې هغه لرګي خلګي لیکن حقیقت کې دا هغه لرګي هیڅ د کار نه دی خان تر دې پورې چې د سوزولو مقابل نه دی چې ته اوس وځای ځکه حضور لپاره به تدا لرګي او چته کنه او چتول هم نشي دومره بیکار لرګي دي يحسبون كل صيحه عليهم یو لسم قباحت الله ذکر کین ګمان کې دا منافقین د هر چغې بزان باندې هر چګه په ځان باندې مراد د دینه قرآنی آیتونه دي کوم چونکی هغه زمانہ چې وانه هغه د نزول قرآن زمانہ و قرآن نازل دم دیو جنا چې کوم آیات براغم بیا به چې چا څه خبرې کولې نو هغه به تاسو څه ښه ښه کوي نو مطلب دا و چې چرته دو پوشي زما پغلا باندې دغه مثال د منافقینو دی خام چې یریږي چې آیات د قران راغې نو پای کې بزم غلاخ کار کوي یحسبونا ګمان کې دا منافقین کله سیاتن د هر چغی علیهم بزان باندې بعض علما لیکي چې سوی حاصل کې لیکي کې د مرګ چغې ته خان په دغه وجه دا لفظ د سوی حاصل دی نو دا د عادیانو د سمودیانو په عذاب کې استعمال شوی دی خان نو دا چغه چې بدو باندې لګي د قران دام یو کې سم عذاب دی خان نو معنا دا چې د منافق د زړه دنیا چې دی هغه هم تباہ ده خان ځکه یو تن نافرمان وي لیکن په لو خوشاله زمونه دنیا دا بیغم تیرې آخرت یا اگر چې تبا ده لیکن الله فرمایي د منافقین وزرو غره په آرام نه دي کله چې د قران آیات نازلېږي نو دوی انتظار کوي چې موږ باندې چغرا لبس موږ باندې مرز راغی او معنا دا چې ان قریب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم وشي چې د منافقینو خلاف تور او چته کړ نو کله سه عتن مراد اعلان د جهاد د الله د طرف نه منافقینو چې زمان نبی دو سره جنگيږي هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وان يفكون دولسم قباحت الله ذکر کې د منافقینو او فرمایي چې دا منافقین العدوون الف لام دلالت په کمال باندې کوي کوم کامل دشمنان دي تاسو مؤمنانو وجدا چې د دوی په دوستۍ کې ګوره څه صلاحيت نشته دی دوست خو هغه چې تعالی نه فدر کی منافق کو ګرځي دي چې کوم ځای کې ته فائدہ ملاويږي د هغه طرف ته ځيخه په دا وجه سورته بقره ابتدا کې الله رب العزت د منافقینو چې دینو ایمان او کفر دواړه بیانې ومن الناس من یقول آمنا او بیا ورپسې فرمایي وای دا خلو الا شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون کله د مؤمنانو ملګری کله د کافرانو ملګری دا ولې دا په دې چې دنیا دار دي چې پته ولګي مؤمنان ته فتح ملاويږي بیا د مؤمنانو ملګری شي او چې پته ولګي کافرانو ته غلبه ملاويږي بیا د کافرو ملګری په دغه بنیاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجیب تشبیه ورکی د منافق هم هغه بيزي سره چې وار راړي کله یو کندک پسیزي کله بل کندک پسیزي دا د مشکات روایت دی الله فرمایي هم العدو دا منافقین پورا دشمنان دي تاسو فاحذرهم نزان ته وساتای ځان ته بچ کړئ د دوی د ملګرتیا نه ځان بچ کړئ ګوره دوی سره ملګرتیا ون نه کړئ قاتلهم الله ان يفكون دا بد دعا کوي خا الله منافقین ته اعتراض واردی کی بد دعا خو مغلوب سره کوي الله خو مغلوب نه دی علماء لیکي چې دا تعلیم ورکی مسلمانانو ته چې تاسو خیره کوي منافقین ته چې الله یې دوی تبا کی او قاتلهم الله قتال نسبت چې دی الله ته شوی دی الله سره چې قتال وی نه مستلزم د تباہی وی کنه هغه مستلزم د لعنت وی ځکه څوک چې الله سره جنگيږي نو د کامیابی دی نشي الله خود راور دی نو دیو جن علماء لیکي چې قاتل مان تباہ دی قاتل مان لعنت دی ان یو فکون څنګه ولټ کې دی شي د حق نه معاشره کې چونکی مخلص صحابه موجود وو نو د منافقینو د حالات نه وو خبردارو دیو جنازو په دعوت د اخلاص چلوخه دی منافقینو ته وی پیغمبر فاطمه ورشي چې تاسو له بخنه وغواړي نو دوی وسکاو لو ورؤسهم دیا دیا لسم قباحت شو نو دوی با خپل سرونه واړو بل طرف ته وتاو شو پیغمبر مجلس ته ورانه غل استغفار نو محروم شل او کله چې دی منافقین تو ویل شي تعالی او راشي تعالو کې اصل کې بلندې ته اشاره ده خان اوچت زه تراشای اوچت زه ته هغه اوچت زه څه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم استغفار غوښتل تاسو د پاره تاسو ته بلندی ملاوي شي پیغمبر چې تاسو له استغفار وغواړي تاسو به معاف شي الله بس تاسو منافقت معاف کړي او کلا چې ویل شي دي منافقین تراشه یستغفر لكم رسول الله چې بخنو غواړي تاسو د پاره د الله رسول مفسرین لیکي چې مسلمانانو دا خبره عبد الله بن ابي ته کړې و هغه چې د منافقینو سردارو چې ورشه پیغمبر خواته چې هغه تعالی بخنه غواړي الله به دې معاف کړي نو هغه مخ واړو او بعض روایتو کې راځي چې دا خبره عباده ابن صامت کړي و رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن ابي ته ویلو چې څومره مسړې پهلواني تکړای راشه پیغمبر فاطمه چې بخنه تعالی غواړي جنت ته ولاړ شي برابر خبره ده زمانه به په دې منافقینو باندې کته بخنه غواړي یا نه غواړي الله یې نه معاف کړي لن داخل شي په مضارع باندې د سره نه په مستقبل کېږي خام چې تر قیامت پورې الله دونه نه بخي نه معاف کړي لن يغفر الله لهم دا علت د ما قبل دی سواء علیهم استغفرت لهم ان الله بشک الله هدایت نکي قوم فاسقانو ته دا علت نرست بل علت ته یعنی علت د عدم مغفرت ته الله دو ته هدایت نه کوي په دې وجه الله دو نه معاف کوي او اصل وجه دا چې دو کې الله خو معاف کوي هغه سره چې دا غفزل کې د معافی طلب وي طلبگار دی منیب دی بنده دی زړه کې طلب شته د استغفار نو هر کله چې د دوی کوزونو کی طلب د استغفار نشتی زما نبی ستا استغفار دوله فایده نه ورکی خان هم الذين يقولون لا تنفق ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا ولسم قبات الله ذکر کې د منافقینو دا هغه کسان دي یقولون چې دوی مدني والو ته مدني والا یعنی انصار د مدینه او ته وی لا تنفقوا على من عند رسول الله خرج مکه پاک صحابو چې هغه په مجلس د رسول الله کې دي صلی الله علیه وسلم مهاجرین دي برابر خبره ده چې او هجرت د مکې نه کړ دی یا د حبشو نه او یا د بل ملک نه راغلی مدینه ته آباد شوی دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې دي حتا ينفضون تر دې چې خوار وار شي مجلس د پیغمبر پریګ دي بلې غاټ تلار شي دنیا دار شي یا يهود شي یا نصارا شي مطلب دا چې دا خو تاسو په مال باندې مستی خان ګوره دا خانه بدوش راغلي دي دلته کې تاسو په مال باندې قابل شوی دي تاسو د مال طلبګار دي نو مخلص صحابه او انصار ته وی چې په دوه باندې خرج مکوي حتا ينفضوا تر دې چې دود نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس نه اوزي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس دو پریک دی په خپل هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته نه راتلم او نور به محروم کول خان نور به منع کول مفسرین لیکي چې دا خبره یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله دا خبر عبد الله بن ابي کړي و او زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ ورېدلې وخه او کله یې کړي و سن 5 هجری کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنر المستلق غزوه لروانو غزوه د بنو المستلق چې د کافرانو سردار چون حارث ابن زرار وخه هغه جنگي تیارې کړې وو د حارث ابن زرار چون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخرو د ام المؤمنین حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها پلار وخه رسول بیا مسلمان شوی دی نو غزوه د بنو المستلق چې وانه سن 5 هجری کې شوی و نو الته چون کې مالی تم زیات وخا مالی تم مال زیاتو په دا وجه منافقین غزوه د بدر مستلق له تلیو کړ او اصل کې دي ته غزوه د مریسی هم ویل کی مریسی اصل کې یو کویو د هغه کوی په باندې طرفونو باندې یو طرف ته د مسلمانانو صفونو بل طرف ته د کافرانو صفونو د جنگ شیو کافران له الله شکست ورکړو ډیر مال د مسلمانانو په لاس راغی ښا ډیر مال په دغه بنیاد منافقین تلیو ښا دوی اندازه و چې بنو المستلق چې ده کمزور خلک دي مسلمانانو سره جنگي دي نشي نو داغه هغه بيزي داغه هغه کجوري داغه هغه وخان به مونږ ته ملاويږي په دا وجه دوی تلو ښه نو واپسې کې عبد الله بن ابي دا خبره وکړه لا تنفق ولا من عند رسول الله یو خبره دا کړی و او دویمه خبره دا کړی و چې لا یخرجن الاعز من الازل مون منافقین عزت منیو او دا صحابه عزت دي مون بدو باسو نعوذ بالله دا دواړه خبرې زید ابن ارقم د عبد الله بن ابي نو اوریدلې چونکی دې ځوانو عمر نه کشرو عبد زید ابن ارقم عبد الله بن ابي ته وی چې ګوته ورته خو ځولخه زبستاوې شکایت وکوم زمستا رسول الله صلی الله علیه وسلم تریم چې دا خبره کړې ده زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه واپسې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نږدې نږدې کېدم خپل ګوړه مې نږدې کوله مقصد مې دا چې دا خبره وکم بیا سره کې پړاو وشو عزت ګوړې نو خوش لمم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا تعالی لمم اما د عبد الله بن ابي دا دوه خبرې وکړي لا تنفق ولا من عند رسول الله اذن لا يخرجن الاعز من الازل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خپه شو بده عبد الله بن ابي راو وخت وتا دا خبره کړې ده یا رسول الله زما ګیری ته وګوره سپینه ګیره مې ده ازو په دې سپینه ګیره دا خبره کوم او دا زید بن ارقم نن پیدا بچی دی دې په سپینګیری باندې درو وای زید بن ارقم وې زړه ډیر زیات خپشل ځکه عبد الله بن ابي قسم وخوړو قسم دې په الله چې ما دا خبره نه ده کړې زید ابن ارقم وی چې ما تمنا وکړه چې کاش د ازمه کثیر شي او زه د ازمه کې ډوب شم ما خپل په دې کوګونه باندې منافق نه دا خبره اوریدلې دي چې دا کړی دي او دې منکر کیږي ډیر پریشان هم بیا مې زړه تسلی ورکوله چې تار اختیا ویل دي او اختیاو کې نجات ته الله بستا په خبره پیغمبر خبرې دا سورت منافقون راغی خام الله زید ابن ارقم خوشاله کړ او د منافقینو چې کومې خبرې وي په غزوه د بدن مستلق کې شوی وي هغه ټول الله په ډاګه کړی خان هم الذين دا منافقین خلق دی یقولون چې دوی انصار تعالی تنفقوا خزانه خدا الله الله سره دي خاص د الله په اختیار کې دي خزانه د اسمانونو خزانه د زمکه خزائن السماوات والارض یو قلنا چې خزائن السماوات نه مراد بارانونه دي او خزائن الارض نه مراد چې زمکه فصل دي بارانونه د الله په اختیار کې دي او د زمکه فصل چې د اندام د الله په اختیار کې دی په دې توجیه کې چې د خزائن السماوات والارض نه مراد د زمکه د دنیا خزانی دي ښه ادمه توجیه دا چې خزائن السماوات والارض مراد د دې نه چې د جنت خزاني دي خان دا یو قسم الله تشبیه ور کوي اگر چې جنت کې به زمين او اسمان نه ولكن المنافقين لا يفقهون لیکن منافقین نه پیږي ماندا چې د انفاق په فیدونو پیږي چې د انفاق فائدہ دا چې مال زیاتیږي خو څومره چې مال خرج کړي دومره مال زیاتیږي د دې مثال خود کوی ته وبو دی چې څومره د کوی نه وبو باسي نو دومره نور یو برازي کنه نو څومره چې مال خرج کړي دا الله په لار کې دومره الله زیاتې یقولون لئن رجعنا الى المدینه لا یخرجن الاعز من الازل اخیری قباحت الله ذکر کی د منافقینو مخکی تذکرہ د بخل وخم بخل اوس دلته کې الله بیانې چې دا منافقین په مال کې عزت لټي دا بخل زکه کې چې وي چا سره مال زیات ویني دی په عزت من وي الان کې زیادت د مال چې دی نو دا سبب د عزت نه دی کني قارون به عزت منو فرعون به عزت منو بلکې زیادت د مال چې دی نو هغه سبب د تباہی دی سبب د بیزتای دی بیزت کېږي به زګا چې تاسو سره مال دې ډاکوان به پتا باندې حمله کوي کې دې شي چې بار غلې کې دې راکاږي بیزه تشي کپڑے درنه وباسي دا خو سبب د بیزتۍ دی نو مخکې الله د منافقینو بخل ذکر کړ اوس دلته کې الله بل قباحت ذکر کوي چې مال کې عزت لټي یقولون دا منافقین وی لئن رجانا کچرته موږ واپس لو مدینه ته یقولون مضارع کې استمرار او دوام ته اشاره ده چې همیشه دوی داسې وایي همیشه او خاص کر چې کله د بنو المستلق د غزوې نه واپس کېدل غزوه د مریسه چې مخکې ما تاسو ته وی دا خبره د منافقینو په لار کړې وخه دوی لیو لای رجعنا کوم واپس لو مدینی تعالی یخرجن الاعز من الازل نو خامخا وباسو به مونږ ډیر عزت من من هذا دغه مدینه نه علا ذلنا ذلیلان ځان ته عزت من وي ها صحابه کرام ته ذلیلان وي دلیل دې په دې خبره چې صحابه ته عزت وایي بشک منافقین ستا په منافقت کې شک نشته تا کې عبد الله بن ابي کې سفرخ نشته کوم او دا بیا صریح دلیل دی دو په کفر باندې ځکه صحابه کرام ډېر لوی خلک دي داوود صحبت نه انکار کول دا د قران د نصوص نه انکار کولی عزت مال کې لټي حال دا چې عزت الله سره دی ښا کشاف لیکي چې دې کې حصر دی ولله العزت کې خاص د الله په اختیار کې دی عزت دا د الله صفت ده ښا ولرسوله وللمؤمنین اوس الله عزت چاله ور کوي خپل رسول الله ورکی او مؤمنانو له الله عزت ورکی ولكن المنافقين لا يعلمون لیکن منافق خلق نه پیږي باندې دا چې جاهلان دي ښا ځکه یو تن نه چې نفي د علم کېږي نو جاهل شو کنه دا جهالت منافقینو کې چې پروت نو د غرور په وجه باندې چې تاسو ګره د منافقینو په شان نشئ چاو د دنیا په مینه کې مستی تاسو ګره داسې نشئ او د الله د ذکر نه غافل دي تاسو ګره غافل نشئ او اصل وجدا چې انسان د سيزونه پسند کوي ښا یو خشي ته قتل او دویم چې دین خشي خړل دا د سيزونه الله دنیا کې پیدا کړی دي خوګواله هم الله دنیا کې پیدا کړی دي او دا غرانګي خوبصورتي هم الله دنیا کې پیدا کړی دي ادا پیدایش چې الله کړی دې دوه سيزونو دا به تور امتحان ښا چې الله امتحان کوي د دنیا د دنیا دارو اولاد ته دشمنان ویل دي رسو صورت را روان دي سوال لسم آیات کې دلته کې الله فرمایي چې دا سبب د غفلت ته خان اکثر مستریک دیواله تاجر دی دنیا دار دی یا کر کې یا ریبل کې دنیا پوجا تی موس پاتې شو کنه یا د اولاد پوجا باندې موس پاتې شي د الله احکاماتو کې غافل غافل شي غفلت پیدا شي ولی دنیا ده او بچی دی اولاد دی په دغه بنیاد سورته کعب کې الله فرمایي المان والبنون زینت الحیات الدنیا آیت نمبر 46 کې والباقیات الصالحات مال اولاد چې نو دا خو اسی زیب و زینت دی د ژوند د دنیا او باقی پاتې کې دن کې اعمال چې دي نو دا ډېر بهتر دي لپاره د مؤمنانو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم غافل دي نه کی تاسو درام ستاسو مالونه ولا اولادکم نستاسو اولاد اشاره دې خبره دا چې بقدر ضرورت دنیا کې مشغوله کېدل جایز دي بقدر ضرورت اولاد سره مینه کول جایز دي لیکن دا سمینه او محبت کو سره مکو چې دین در نه پاتې شي په دغه بنیاد په حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مرو اولادکم بالصلاه وهم ابناء سبع سنین خپل بچو ته حکم کوي چې کله تاسو بچي وو کلونو ته ورسیږي د موږ حکم ورته کوي وزربوهم علیها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المزاجه کله چې تاسو بچی لسو کال ته ورسیدل موز نه کینو بیا په گزار کوا او د دوی بسترې دی یو بل نه جدا کړي دا حکم چې الله کې په دې بنیاد باندې کې چې دا بچي دا ګورستا د آخرت د عذاب ذریعہ ونه ګرځي خان په دې کې بیدار اوسه تربیت کا د بچو صحیح تربیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر تربیت کړی دی ښا داغه متبناګانو داو تربیت به کاو ادا غرنګ پر کټه و داغم دوم د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها لور دا غینم براو بیا ول نوم بدل ک زینب ورل کېخ دا ګور تربیت ته د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وضعیت پاتې کېدو دا روحاني اولاد وخه روحاني شاګردان چې څومره دا ټول روحاني اولاد وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مقام حضرت حسن وکته بلار روانو کجوره واغسته ها کجوره خلی ته دنه کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کح کح وګورځو وګورځو لری کا دا تربیت ته اسینا چې کې دې شي دا کجوره د زکات وی او موږ باندې زکات حرام دی دا تربیت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچپن نه تربیت کیخه بچپن یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تلحکم اموالکم غافل دینی کی تاسو در امان نستاس ولا اولادکم نا اولاد تاسو ان ذکر اللہ اذا اللہ دی یاد آشنا جمهور مفسرین لیکي چې ان ذکر الله نه مراد پنځه منځونه دي ځکه اکثر د مال او د اولاد په جماندین مسلمان په فرایض کې کوتاهي کوي خصوصا په مانځ کې او بعض علماء لیکي چې ان ذکر الله نه مراد حج دی بعض علماء دي کې چې ان ذکر الله نه مراد قران دی امام قرطبي رحمه الله روح المانی او تفسیر کبیر دا درې واړه مفسرین د حسن بصری رحمه الله قول نقل کړي او فرمایي چې ان ذکر الله نه مراد تمام اطاعت دي تمام عبادت تمام اطاعت الله ترغیب د انفاق ورکړي مؤمنانو ته او دا بیا تقابل دی ښا منافقین وینو چې لا تنفق ولا من عند رسول الله منافقین دعوت د بخل چلی چې تاسو خرج مګوئ الله دعوت د سخا ورکړي وانفقوا او مال خرج کوئ مما دا غمال نا رزقناکم چې موږ تاسو له درکړې دي انفاق عام دی خان نفلی دی او کوجوبی وی عشر دی او کمالی زکات ته ټول ته شامل دی ځکه صورت مدنی دی هر مال د الله په لار کې ورکوا چې نږدې کېږي الله ته او وخت اجابت معلوم کخه په داسې وخت کې مال خرج کوا چې قبليږي ښه کله داسې رات براشي چې بیا متو مال خرج کوم هو قبليږي و بیا نه خرج چې هغه قبل الموت ته وانفقوا مال خرج کړئ مما دا غمان نه چې تاسو له موږ درکړې دي مخکې د دین چې راشي او تن تمر فیقول نو دی بوي ربي زماره بلولا خرتني لاجن قریب ولې د زنه رستو کولم تر نیټه نږدې پورې یا الله لږه موقع به خو را کړی وکنه چې ما دا مال ستا په لار کې خرج کړی الله فرمایي چې د موت د مخ کې مال خرج کړ علماء لیکي چې موت نه مراد چې د علامې د موت دی ځکه چې یو تن موت کې مبتلا شونه بیا خو دې دانش ویلې علامې د موت مراد دي چې اوس د خوځیدو نه دی اوس د ګرځیدو نه دی په دغه وجه قریب الموت چې وطن پکې مبتلا شي نو داغه وصیت لوم به اعتبار نه ښه دا وصیت چې دین او پسروس کې نافذ وي بهترین انفاق هغه دی چې وطن تندرست وي او د مال ضرورت وي وردان دې مدرسې لور کی یا جماعت لور کی یا مستحقین لور کی دا په وخت د اجابت کې ده صدقه کوي لولا اخرتنی اے زما رب تاسو ورن رستو کولم الاجل قریب نیټه نږدې تا فاصدقان اوس ګوره مبالغه ده فاسودقا چې زه خیرات وکم یو معنی ده دوی معنی ده فاسودقا چې زه تصدیق وکم واکم من الصالحین او زه شم د نیکانو خلقنا بعض علماء لیکي چې صالحین مراد تمام مؤمنان دي خان ځکه مؤمنان چې څومره دا ټول صالح دي ټول کامیاب دي جنت ته وځي اگر چې سبا کړي کې جهنم کې خو جنت ته بخام خازي صالحین مراد هغه مؤمنان دي چې هغه متبعين د سنت دي او تایبینو مدیخه توبه کوونکي او بعض علماء لیکي چې من صالحین مراد انبیا دي ولی زکا د ته مهلت په دنیا کې ملاو شو لوی زمانہ تر مرګ پوري نو د زمانہ د مهلت ضایع کړی ده ولن یؤخر الله او چری نرستو کوي الله نفسا هیڅ نفس نکره کې اشاره تعمیم ته ده هر نفس الله نرستو کوي نیک دی او کو بد دی اذا جاء جلوها کنه چې راشي نیټه داغ نیټه داغ را نه مان دا چې عمر ختم شو والله خبير بما تعملون الله خبردار دې تاسو په عملونو خفي اعمال دي حکم اعلاني اعمال دي په ټول باندې الله خبردار دی امتیازات د صورت اتلس کباحتنا د منافقین الله دی صورت کې بیان کړل او دا رنګ اصحاب العزت الله ذکر کړ چې هغه مؤمنان دي او د الله رسولان دي او تزهید فی دنیا الله بیان کړ غمن فان نقصان راځي دا چې صورت دی چې الله نقصان کارګي د کافرانو دا چې صورت دی چې الله نقصان کارګي د منافقینو به اختلاف دی په دې صورت کې چې دا مکی دی او کوم مدني دی اکثر مفسرین لیکي چې دا صورت مدني دی د امام زحاق رحم الله قول ده چې دا صورت مکی دی او د امام کلبی رحم الله قول ده چې دا صورت مکه کې نازل شوه مدینه کې نازل شوه معنی دا چې مکیوم دی او مدنیوم دی ښا د بعض صورتونو خصوصیات وی ښا چې هغه مکرر نازلېږي لکه سورته فاتحه دا حضرت ابو هرره رضی الله تعالی عنہ حدیث دی اثر دی هغه فرمایي چې دا سورته فاتحه مکرر نازل شوه دی مکه کې هم نازل شوه او دا غرانګي مدینه کې دا سورته فاتحه بیا نازل شوه په دغه بنیاد سورته فاتحه تم مسانی ویلې کیږي مسانی کی معنی تکرار ده کنه امام کلبی رحم الله فرمایي چې دا صورت مکرر نازل شوه د مکه کې هم نازل شوه مدینه کې هم او بیا د دې آیات منسوخ دي منسوخ نه بلکې ناسخ دي اول دا چې سورته منافقون کې الله د منافقانو تردید وکړو دې سورته کې اوس الله د مشرکانو تردید کوي هم آیات کې زعم الذين كفروا ان يبعثوا ځکه مشرکان وی چې قیامت نشته دی الله دې قول تردید وکړو دیم دا چې مخکې فرمایلی ولا تن حکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر الله مال اولاد تاسو غافل نه کی دی صورت کې الله فرمایي چې دا وساسو دشمنان به پرز د قیامت سوال لسم آیات کې ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروهم معنا دا چې دا صورت د مخکنی صورت نه بیا په ترقې سره دی ښا په بعضي مسایلو کې توحید رسالت قران او قیامت دا مقاصد اربع دي اور سره با ترغیب د جهادو مې ترغیب د انفاق بم بیانېږي دي صورت کې بیا صورت مشتمل ده په دوه رکوګانو او تلس آیاتونه بین دو سو اکتالیس د کلماتو تعداد دی او ایک ہزار ستر د حروف تعداد دی بیا صورت مشتمل دی په دو بابونو اول باب آیت نمبر 10 پوری دین رومنی آیت کې الله اثبات د توحید کې په لفظ د یسبح سره بیا دویم آیات کې الله دلیل عقلی انفسی بیانې بیا دریم آیات کې دلیل عقلی آفاقی ويعلم ما تسرون دري وما تعلنون سلور پنځم آیات کې بیانې کې تخفیف دنیوي شپږم آیات کې بیا زجر دې په انکار د رسالت اسمان د توحید الله کې په طریقه تسبیح او صفات سلاسب الله بیانې دی آیات کې له الملک یو ولو الحمد دعا هو على كل شيء قدير دا درې صفات دغه صفات په وجه باندې یسبح لله ما فی السماوات اسماني مخلوقات د الله تسبیح وي زمینی مخلوقات هم د الله تسبیح وي یسبحو تسبیح وي د الله هغه چې پاس مامنو کې دي چې پزمکه کې دي تسبیح ولې وی له الملک زکه داغه بادشاہي ده کنه ازلی بادشاہي ده دنیوي او اخروی دوانه بادشاہي د الله دی دومره لوی بادشاہ چې دنیا کې هم داغه بادشاہي وي او آخرت کې هم داغه بادشاہي نه دی مستحق د تسبیح دی کنه چې داغه تسبیح ویلې شي او تسبیح باغ وای چې په طریقه د پیغمبر ویخه د ځان نه وسنه جوړای دې کې به اتباع د نبی کوي وله الحمد او خاص داغه تعریفونه دي تعریفونه څنګه دي ګواره نعمتونه دي او غټ نعمتونه دي هغه د الله تر طرف نه دي دا وجه هغه د تسبیح مستحق دی وهو على كل شيء قدير هغه په هر څه باندې قدرت لرونکی دی دا سي بادشاہ دی چې قادر دی خان د دنیا بادشاہان قادر نه د دنیا بادشاہان چې دین واغ عاجز وي او مجبور وي الله دې عجز نه پاک دي د مجبورې نه پاک دي ها په دغه بنیاد صاحب د کشاف لیکین تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله هم لیکي قدم الظرفان لاختصاص الملک په دې دوانو زینو کې له له مقدم کخان الملک باندې له مقدم ک الحمد باندې له مقدم ک دې کې احتساس ته اشاره ده دا په له الملک باندې دلایل دي ښا الله غزاد ته خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې او تاسو پیدایش چې کړی دی نو دا د اسلام په فطرت سره کړی دی ښا ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مولود یولد علی الفطره هر بچی چې د اسلام په فطرت باندې پیدا دی لیکن هغه جولای چې دین هغه دوکباز ده چې کومې جولای ته دا بچی لاړ شي نو هغه یا يهودي کی یا نصراني کی په بل طرف واړی الله غزاد ته چې تاسو پیدا کړی یې دا پیدایش د انسانان دا تکوینی معامله د خزان کو کې توجه دا تکوینی معامله ده په دې کې چې اختیار نشته دی الله خو خدا چې څوک څنګه پیدا کوي تور پیدا کوي کسبین پیدا کوي دنګ پیدا کوي کمندره پیدا کوي دا تکوینی معامله ده اوس ورپسې الله فرمایي فمنکم کافر ومنکم مؤمن دا اوس اختیاري معامله ده کافر خپل په اختیار کافر شوی دی مؤمن خپل به اختیار باندې مؤمن شوی دی په دغه بنیاد مظهری لیکي چې فا تعقیب مع الوصل داخل کې خان خلقکم پسې فمنکم بعض پتا سو کې هغه دي چې هغه کافر وي خپل به اختیار منکم مؤمنون بعض پتا سو کې چې هغه ایماندار وي والله بما تعملون بصير الله تاسو عملونه ویني عمل د کفر دی او عمل د کفر دی او که عمل د اسلام دی دا ټول اعمال الله ویني ښه د کافر اعمال چې دي نو دا کفري اعمال دي مؤمن اعمال چې دي نو دا د اسلام اعمال دي الله دا ټول ویني افاقی هم دې چې الله په کې د افاق او تذکرہ کې انفسی هم دې چې الله په دې کې د انسان د نفسونو تذکرہ هم کوي پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکه بالحق بالحق نه مراد اظهار حق دی خان زمین او اسمان الله دې نه پیدا کړی چې خلق خالق پیژني وردا یاد بیا راغی سورۃ احقاف کې ما تاسو ته ویلو چې علت د بقا او علت د وجود د کائنات چې دین هغه معرفت د الله دی ښا نه دا خبره چې خلق زوته ای چې دا دنیا د پیغمبر په مخ پیدا ده ځان نه لګیای پیغمبر په مخ پیدا ده او بیا حدیث پیش کړي لولا کلمه خلقت الافلاک کته نو الله وی چې ما با افلاک نو پیدا کړی په دې حدیث دی سوچ کړی دی په خلی باندې وی لګیای او بیا وی رسول الله وی لیدي او باز پکې دومره غلو کې وی چې الله وی لیدي او بیا شاعران او ناتخوانان چې دی الله دې خیر کی او خو بیا لګیای چې دا دنیا ستا په مخ پیدا ده ستا په مخ پیدا ده دا ناتخوانان ته ګناه نشتی ځکه حدیث د مليانو نو اوریدل دي امولیانو تحقیق نه وکړي چې دا حدیث د کومې درجه دی پر رسالو کې کتلې ده په ډایجسټو کې کتلې ده اخبارونو کې کتلې ده چرته وای چرته کتابونو وګوره د حدیثو امام رازی رحمه الله دغه رنګ روح المانی امام یالوسی رحمه الله په دې حدیث باندې سخت سره رد کړي چې دا حدیث موضوعي دی یو خو ضعیف حدیث وی چې هغه فضایلو کې چلیږي لیکن دا خو منګړت حدیث ته او بیا د دې حدیث پر راویانو باندې مراد کې چې دا راویان شیعاګان دي اصل کې دا حدیث راغلی دی شیعاګانو نه دی د شیعاګانو نه نه بلکې دا راغلی د اهلي کتابو نه دی عیسایانو به وی کې عیسی علی السلام نه نو زمين اسمان بنو يهود بوي کو زير عليه السلام نه نو زمين او اسمان بنو شيعگان وی کالی سب نه نو زمين او اسمان بنو او د نوم مسلمانان وی کې چته محمد رسول الله نه نو زمين او اسمان بنو وزن کو کوي دا حدیث موضوعی دی لہذا نقلا دا حدیث صحیح نشو او عقلا هم دا حدیث صحیح نه دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو زمین او اسمان وو اوس هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشته دی په عالم دنیا کې عالم برزخ کې دی بیا هم زمین او اسمان موجود دي معلومیږي چې علت د بقا هغه وجود د پیغمبر نه دی علت د بقا او علت د وجود هغه اظهار د حق دی الله دلته فرمایي خلق السماوات والارض بالحق الله زمين او اسمان ما پیدا کړ دي دي مقصد د باره چې خلق خپل خالق او بجني چې داس یو ذات شته چې د اسمانونو پیدا کون کې دي او د زمکو پیدا کون کې دي خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړ دي الله اسمان نو زمکه د حق کار کولو د باره وسورکم فاحسن صورکم او شکلونه درکړي دي تاسو لام او بیا خسته کړي دي تاسو شکلونه د انسان شکر الله سمره خسته پیدا کړي دي سترګي خوبصورت دي پوزه خوبصورت ادا او شونډي خوبصورت دي بیا غاخونو کې خوبصورتي ده خبرو اترو کې خوبصورتي ده او کلیات د علم به الله بیانې الله په دې پاس سيزونو چې په اسمانونو کې دي چې په زمکه کې دي مانا دا چې خالق با غزاد وی چې هغه عالم هم یې کنه یوازې پیدایش نه دی بلکې په مخلوقات باندې د الله علم هم دی چې مخلوقات دا د څه شي ضرورت دی نو سلور کلیات د علم الله بیانې ورمنه ما فی السماوات اسمانونو کې چې څومره مخلوقات دي الله باغې باندې عالم دی والارض او پزمکه کې څومره مخلوقات دي د زمکه لپاسه ژوند دي د دنیا په ژوند یا د زمکه لاندې دي مړ دي د دنیا په ژوند او ژوند دي د برزخ په ژوند باندې الله بیا غوم زما په علم کې دي ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله په دې پاسو چې تاسو پټوي او پاسو چې تاسو ښکارا کوي آیا نه دی راغلی تاسو ته خبر دا کسانو چې کفر کړي او مخکې د تاسو نه نباسل کې لکی خبر عظیم ته لوی واقعیا لوی واقعیا چې انسانان تباشي د بادشاہانو بادشاہي تباشي او لوی لوی طاقتور انسانان الله تبا کینو دا لوی واقعي کنه الذين كفروا من قبل مراد دین عادیان او سمودیان دي چې دا لوی لوی قومونه بدني طاقت مالی طاقت او قومي طاقت د دوه هغه طاقتونو د الله د طاقت مقابله ونکړه سبب د عذاب الله ذکر کې چې مخکې وینو فزا قبال امره او بیا ور پسې وینو چې ولا مذاب نلیم عذاب کې ولی مبتلا شله عذاب کې بدی مبتلا شله چې انکار د رسالت کو الله رسولان را لګلیو د دوی د هدایت د باري دوی انکار کړو ذالک دا عذاب په سبب د دې چې راتله مو ته رسولان بل بینات په واضح احکامات سره واضح احکامات رسولانو راوړي او دوی چې د انکار د رسالت کړو باندې سوا یو باندې نیولې او چې د بشر دی مونږ چې د بشر تابعداري نه کوو دغه زمون شان ته بنی آدم دی هر دور کې دغه باندې کافرون نیولې وخه مکی والو هم دغه باندې نیولې و چې دی خو بشر دی موږ د بشر اطاعت نه کوو معنا دا چې د دوی په نس چې د بشریت او رسالت کې تضاد وخه د دې زمانه چې کوم نوم مسلمانان دي هغه هم دغه چې بشریت او رسالت کې تضاد دی او دیوبندیانو باره کې وی چې وابړې رسول کو بشر اخدي دا سدرانه الفاظ وای وای دا بشر خو ته قران هم ویلي دي قران کې ډیر آیاتونه دي چې الله ورته بشر ویلي دي مخکې ما یې کې جمع کړی تاسو ته فقالوا ندو په انکار کې ویا بشر یهدوننا آیا یو بنی آدم مونږ ته د جنت لار ښیي دا انکار وکړه فکفروا وتولوا پس هغه کافر شل په دې خبره چې کله هغه د بشر ګستاخی وکړه کله چې هغه بشریت او رسالت کې تضاد وګڼه نو په دې تضاد غړنو سره دوی کافر شول وتولوا مخ واړو واستغنى الله نو الله هم بے پروايي ښکار کړه هر کنا چې هغه اطاعت نه کړ الله نو الله هم داغونه بے پروا شو الله په عذاب کې گرفتار کړل والله غنی حمید الله به حاجت دې استایل شوی زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن مسله د قیامت الله ذکر کین ګمان کیا کسان چې کفر کړي دي مراد دین اهل مکه دي امام زحاق رحم الله فرمایي چې دا صورت مکی دی وجدا چې دی الله د مکی والو تذکرہ کړی ده لیکن اکثر مفسرین فرمایي چې مدني دي ګمان کیا کسان چې کفر کړي دي الله یو باسو چې دوبا هیڅ چری دوباره پیدا پیدا نشي دوبا دوباره پیدا نکړي شي الله یو باسو مضارع مجهول ده چې خامخا تاسو به پورته کیږئ ثم لتنبؤن او بیا به ضرور تاسو ته خبر درکړي شي دا عملونه چې تاسو په دنیا کې کول لتنبؤن ما عملتم فی الدنیا تاسو په دنیا کې کول نو الله قران کې چې دینو په سلورو مقامات باندې په سرورو مقاماتو کې قسم کړی دی ښا دا قسم چې الله کې نو په اسمات د قیامت کې ابن کثیر لیکي چې الله قران کې په دریو مقاماتو کې قسم کړی دی مقامات درې نه دي ښا مقامات سلور دي ابن کثیر چې لیکي چې درې مقامات دي نو دا خپل علم مطابق وي چې په کوم جلد کې وي صفحه 230 کې مقامات ټول سلور دي یو دا مقام دی چې الله قسم خوري فرمایي وربي لتبعثن او دیم سورۃ یونس آیت نمبر 53 او دریم سورۃ مریم آیت نمبر 68 او سرلم سورۃ سبا آیت نمبر 3 دا سرول مقامات دي الله حکم د ایمان کوي ایمان راړې د الله په یوان یو د رسول پر رسالت او پاغرنا باندې چې موږ را لګلې ده نور نه مراد قران دی خان لکه څنګه رڼا ښکارې دا چې قران هم ښکارې دی سپټ کتاب نه دی سرګل کتاب دی تفسیر مدارک کې لیکي چې قران مراد دی پشان د نور خان لکه څنګه د نور درنا په ذریعہ باندې غرونه ښکار شي کنه چې نور پټي نو غرونه هم پټي ښکاری کنه زمکه هم پټي نور ښکار شي نور راو کې جنو هر شي ښکار شي آیات کې تخویف هم دی او آیات کې بشارت هم دی او یوم چې ده منسوب په اذکر سره دی یاد کا غرض مدارک لیکي چې دا منسوب دی بروین لتبعثن یا لتنبؤن یوم خبر به ملاو شي تاسو ته پاغه رزین چې الله به جمع کی تاسو ټول یوم الجمع پرز د جمع کولو کې دا یوم الجمع چې دینو دا اسم من اسماء القیامت دا د قیامت په نومونو کې ونوم دی او یوم الجمع ورته ځکه ویل کېږي چې یجمع فيه الاولون والاخرون رومنی او رستنی به ټول په دې راځي کې جمع کیږي ذالک یوم التغابن الله ای دارس د نقصان ده تغابن د صورت اول کې ما تاسو ته ویلو چې دا د غبن ناغسته شوی دی غبن نقصان ته ویل کی چې دا داسې راز ده چې په دې راز به نقصان ښکار شي د کافرانو یو معنی دا او دوی معنی دا چې تغابن چې دا تفاعل دی کنه او تفاعل چې دین هغه دای خاصه د اشتراک د جانبینو تغابن معنی دا چې دوی یو بل ته نقصان ورکړي پرز د قیامت بهر سره بل له نقصان ورکړي او کوشش وکړي چې د جهنم ته لاړ شي او زه جنت ته لاړ شم الله بدل دو فائدې ورکي یو یو کفر دیم یدخله الله په معاف کې د ګناونه یو کفر اثر کې لکی پټوالي تا ګناونه کړی دي الله په پرز د قیامت هغه پټ کیخه پرده په الله واچي چاغي ته اهل تغابن ویل کیږي او دوا اسباب الله بیانې د غبن دوا اسباب یو سبب د کفر کفرو دیم سبب د کذبو او دا کسان دي چې کفر کړي په دنیا کې او تکذیب کړي زموږ د آیتونو اولایک اصحاب النار خالدین فیها دا کسان ور والا دي همیشه به پدې کې او په دې د ګرځېدل وي چې هغه ور دي ما اصاب من مصیبت الا باذن الله دویم باب دې تر اخر د سورته پوری دې کې ما بیانې کی ترغیب ال الجهاد اعلی کلمت الله د پاره ترغیب د جهان ته الله ورکی یو له سمات کې بیا د له سمات کې الله ورکی ترغیب د اطاعت د رسول او د الله سمات کې الله بیانې مسله د توحید ما صاب من مصیبت الا باذن الله دا متعلق دی امینو پوری اتم آیت کې الله فرمایلی فامنو بالله کې وطن دا و چې ایمان نه راړم ولی بیا مزه تورو چتوم د کفر خلاف مړه دا حکران کار دی تور او چتول د اسلام خلاف د اسلام خلاف چې څوک بغاوت کوي هغه سره بیا جنگي کومه دا یو اعتراض راغی دا کی جواب الله دلته کې لیکین ما اصاب من مصیبت الا باذن الله چې ایمان راوړلو سره وام د دنیا سره پریشانې تا ته ملاوي شي لیکن د آخرت دایمي پریشانو نه به غم شيخه جنت د ولار شي جهنم د عذاب نه وبچ شي کنه نرسیم هیڅ مصیبت الا باذن الله مگر په حکم د الله هر مصیبت چې تاسو په بدن کې وي د مالونو پریشانی وي او کدم اهل عیال وي او د نقصان نه ته بچ کېدای نه شي خان چې کوم مصیبت الله تقدیر کې لیکل دی هغه وتا ته ملاويږي اگر چې ته کافر یې مضبوط پکې الله سره ددم معنا دا چې مؤمن وی مؤمن هغه په غم باندې پریشان کیږي نه اگر چې دا بدن ټوکړي ټوکړي شي بیا هم دا ایمان وی په دې باندې چې دا خود تقدیر فیصله ده هر کله چې د تقدیر فیصله در ما ته په دې باندې اجر ملاويږي ما ته په دې باندې ثواب ملاويږي لہذا ایمان راوړل دا د دنیا د پریشانو هم علاج دی خان په دغه بنیاد مؤمن مؤمن باندې چې پریشانی راشي نو هغه پریشان نه وي روحاني خوشحالي هغه ته ملاويږي چې په دې زما د آخرت معاملې سپکیږي ایمان به چې په الله راړې د سا ایمان به کوي کېږي کله هغه وخت چې کله ته اطاعت د رسول کې په دغه وجه الله ترغیب ورکړي د اطاعت د رسول تابعداریو کې د الله او تابعداریو کې د رسول د الله اطاعت چې دی نو دا په فرایضو کې دی او په توحید کې دی او د رسول اطاعت چې دینو دا په سنن کې دی او په اجابت کې دی فاین تولیتم که تاسو ما خواړو نو یقینا زما پر رسول باندې ښکار رسول دی زما د رسول ذمہواری سره البلاغ المبین واضح پیغام رسول بلاغ باندې رسول دا ذمہواری ده د اطاعت د رسول نه لمنه معنی هغه سو مصیبت ما اصاب من مصیبت الا باذن الله لمنه مصیبت دغه لمنه معنی چې ناغه مصیبتو اوس الله دلته کې دویم معنی ذکر کړي چې رکاوټ دی په اطاعت د رسول کې اسی شه دی ستاسو بیبیان دي ستاسو اولاد دي نو ګورم د دې نزان بچ کای د دوی په وجه چې ایمان پرې نه دی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اسباب د گمراهه بیانې کې د دې نزان بچ کای یقینا بعضی بیبیان تاسو او بعضی اولاد تاسو عدو لکم تاسو دشمنان وي عدو لکم ادوین مخکې من په داخل کې ښه ان من ازواجکم معلومیږي چې هر بیبي مراد نه ده هغه بیبي مراد د چې هغه واقعي دشمنه ده لکه د لوط علیہ السلام بیبي و د نوح علیہ السلام بیبي و او بعضی اولاد تاسو لکه د نوح علیہ السلام زوی کنان دی عدو لکم دا تاسو دشمنان دي فاحذرهم نزانو ساته داغونه اسنا چې د دوی په محبت کې داسې مشغوله شي چې د الله احکامات پرېګ دی او د پیدایش اصل مقصد چې کوم ستاسو دی چې هغه د الله عبادت دی هغه چې تفریح نه دی وان تعفوا وتصبحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم د خو اخلاق او تعلیم کې الله چې یو ورته د الله حکم دی او بل نه ورته استاد وې دی او یا استاد بیبي ده نو الله د خو اخلاق او تعلیم کې دی مقصد د باري چکور کې فساد پیدا نشي یو خبره او دویمه خبره د دوی په اطاعت چې آخرت برباد نشي چې کور دیوم آباد وي آخرت دیوم آباد وي نو بد اخلاقی مکوا ځکه په بد اخلاقی به کورم برباد شي آخرت به دوم برباد شي نو الله د خو اخلاق تعلیم ورکی خو اخلاقو وان تعفو وتصفو وتغفروا درې عمده اخلاق الله ذکر کوي درې عمده اخلاق او اصل کې دي کې اشاره کې د مؤمنانو درجو ته چې مؤمنان چې دي دا په درې قسم دي یو قسم هغه دي چې هغه معافي کوي دویم قسم هغه دي چې هغه مخړی درېم کې سمانه دي چې هغه ورته بخنه کوي تاسو ورې کنه الله فرمایل وین تعفو کتا سو معافی وکي دی اولاد ته او دی بیبیانو ته ماندا چې دوی کوتاه نه معاف کړي دویم دا وتسبحو تاسو مخوان وې د دونه اجتنابو کې د وخلونه زوی د نافرمان دی نو نه وای بیبي د نافرمان ده نو ته نه وای اجتنابو کې معنا دا چې عملی سزا ورل ورنه کې تر دې چې د قولی سزا نه هم پرهیز وکړي ښا وتغفر او درن دا چې بخنه ورته وګي کنزل ورته مون نه کی ملامت هم ملامت هم نه کی ښا د مقصد لپاره چې ذلیل نشي علما لیکي د دې آیت کریمه په تفسیر کې دا درې وړه خبرې پاګه وخت کې دي چې کله بچی ستا دنیوي نقصانو کې خان او بیبي چې ده نو ستا د دنیا نقصانو کې دین نقصان مراد نه دی دیو جنا دې ته دنیا اخلاق ویل کېږي خان کچرتا دینی نقصان کوي مزن کوي روزن نیوي زکات نور کوي فرایضو کې کوتای کوي یا بچي دا به پردګي کوي یا کفر او شرک کې بچي مبتلا کیږي بیا شرعاً سزا ورکول مناسب سز کې واجب دی بیا بیا به سزا ورکړي بیا ودانه چې وین تعفو وتصفو وتغفرو دا دومره عمدہ اخلاق او تعلیم چې الله ورکړي نو دا د دنیا په معاملې کې ښه د دنیا په معاملې کې ستاپرش پیاله ما تکړه یا ستا ګلاس مات کو یا چې ستا گاډه چلاو شډنی وکړو گاډه خراب کو د دنیا نقصان یو کو الله فرمایي معاف کول زده کوي مخړول زده کوي بخنه کوي دا د دنیا نقصان دی دنی نقصان کې به سزا ورکای سزا ورکول واجب دی حدیث کې راځي چې کله تاسو بچی له سکالو تو رسیږي او موږ نه کې نو گزار پکوا هل د معاف کول نشتی فإن الله غفور رحیم بشک الله بخنه کوونکی رحم کوونکی انما اموالکم واولادکم فتنه درې معنی د ایمان نسی شه دی مال په دا وجه الله ترغیب ورکړي ته تزهید انما اموالکم واولادکم فتنه یقینا تاسو مالونه تاسو اولاد چې دین دا سبب د امتحان دی دلته من رانړ بره من راوړې من ازواجکم اولادکم دا من نه راوړل اشاره دی خبره دا چې وجود د مال چې دینو دا فتنه ده وجود د مال والله عنده اجر عظیم فتقوا الله او یریګه د الله نام استطاعتم چې څومره تاسو طاقت وي خپل طاقت مطابق د الله نه یره کوي ښا سورۃ آل عمران کې الله فرمایلی حق تقاته کما حقه د الله نه یره وکړي هغه آیات په نگرانو کما قوم د الله نه یریدل خو ګران دي یو تن په ولاړه موز نشي کولای نو څنګه په ولاړه کوي ځکه کما حق هو یردا چې په ولاړه موز کوي یو تن جهاد د نشي تلین حق تقاتی هو یردا چې د جهاد لاړ شي الله دا آیات راو لګو فتق الله مستطاعتم نو هغه منسوخ شوخه اباظ علماء دي کی چې حق تقاتی تعلق عقیدی سره دی او مستطاعتم تعلق چې د عمل سره دی نو په دې صورت کې بیا نسخ نشتی ښه لہذا آیت معمول بیا شو فتقوا الله او یریږي د الله نه مستطاعتم چې څومره تاسو وسوي واسمعوا اوریدل نه مراد از د کول لیکه ځکه اوریدل چې کیږي نو از د کول د پاري کنه یو جن واسمو باندې اورید په معنی د از د کول ځکه په اوریدو سره چې دین د اطاعت درجه حاصلېږي چې ته په وګونو باندې اوري الله تعالی توفیق راکړي د عمل وات وان واتیو بیا ورپسې فرمایي اطاعت کوي یعنی عمل کوي ځکه اطاعت چې دینو هغه بغیر د اوریدو غیر مفید دی اول نه به اوري علم به حاصله پس داګه نه به اطاعت درته آساني وانفقوا سلم امر وانفقوا خرج کوي د الله په لار کې خیر لانفسکم نو وربوي تاسو د پاره وانفقوا خير لانفسكم دا ماضي دی ښه او هغه درې مقدم کړ اشاره دې خبره ته چې مخکنی مخکنی چې کوم درې دی هغه لپاره خرج وکړي فتقوا الله تقوا حاصلولو د لپاره خرج وکړي او ردو د لپاره اطاعت د لپاره خرج وکړي هجرت وکړي سزا ته لاړ شي اوس دلته کې الله ترغیب د انفاق ورکی په قرض سره چې تاسو چې انفاق کوئ نو دا قرض دی ښا الله نه قرض ورکول او قرضم قرض حسن او قرض حسن دې ته نه کیږي چې وطن مال خرج کړي د الله په اطاعت کې د الله په تابعداري کې ښا ان تقرض الله که تاسو قرض ورکړي الله لقرضا حسنا قرض قرض خستا یضاعف لكم ويغفر لكم نو زیاد بکی تاسو د پاره لکم لنفعکم ستاسو د نفع د پاره هغه قرض چې هغه د اخلاص قرض وي او طلب د شهرت بګی ته نه احسان جتلاول بګی نه او تکلیف ور کول بګی نه ښه د شریعت موافق خرج وی هغه به الله زیاتې کړي یضاعف لكم معنا دا چې خرج دی یو کړ دی الله تعالی ثواب د نسو درګی بیا خدای الله خو خدای چې څومره یو تن مخلص وي دومره الله کا انفاق زیاتې دا لمنه پیدا شو او دیمه پیدا دا دا او یغفر لكم معاف بکی تاسو ساس گناہونه به معاف کی والله شکور حلیم الله قبلون کې د عملونو دې صبرناک ذات ته الله شکر دا چې ستا انفاق قبول کیخه اگر چې کم دی او اجر ود الله الله زیات درکې نو دا شکور چې دی نو یضاعف غسر لګي بیا ورپسې حلیم صبرناک دی چې ته انفاق نه کین الله تعالی فورن سزا نه درکې بلکې صبر کې انتظار کې چې دی به یو ورځ انفاق وکړي حلیم معنی لا يعجل بالعقوبته کیتن دا وی چې زه خرچه به کوم د الله په لار کې مال خرج کوم کې دې چې الله باغی باندې عالم نه ځکه خرج کوم کې هډیر زیات دي ناسنا چې زما خرج ځای شي الله جواب راولې ګو عالم الغیب او شهادت دی عالم دې په هر پټ او ښکارا غالب دې حکمتونو والا نو غیب نه مراد چې خفیه انفاق دی او شهادت نه مراد چې د اعلانیه انفاق دی په دې دوړو باندې الله خبردار دی او عزیز غالب دی په هغه چا باندې چې هغه انفاق نه کوي او حکیم دی چې څوک انفاق کوي هغه الله په دنیا کې بدل ورکړي په آخرت کې الله بدل ورکړي امتیازات د صورت الله کریم په دې صورت کې د انسان د خوبصورتۍ تذکرہ وکړه دا رنګ الله دې صورت کې قسم وکړو په اسباد د قیامت باندې او د قیامت نوم الله ذکر کوي او متقابن او دا رنګ د فتنې تذکرہ الله وکړه چې مال او اولاد چې دین دا سبب د فتنې دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله دې عمل توفیق راکړي اخلاص سره دعا وغواړي الله دې مریضانو له شفای کامله عاجله مستمر ورکړي یا الله دا کرونا وایرس راغلی دی په دې سره ډېر مسلمانان متاثر شوي دي یا الله ټول له شفای کامله عاجله مستمر ورکړي یا الله سو کو فاصله دی په دې مرز او ګل درجه د شهادت ورکي او ګناهونه معاف کړي یا الله دینی مدارس حفاظت وکي یا الله د علماء حفاظت وکي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اله و صحبه اجمعین